کتاب ګور بسم الله الرحمن الرحیم وعن سليمان بن سرد رضي الله تعالى عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ رسول الله صلى الله عليه وسلم تناسو طالب لناس ته پکار داغله مدرسې ته درس کې نه کتاب کې نه خدای دې ناجی نصیب كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ويرجلان يستبان او دو کسانو یو بل ته باندې ردی ویل صحابه دي غصه خو نه کار دي رب دې یو بل ته ویل ان خطیبه یا والله اعلم معلومی کی دا چې دا یو پکې منافقت پکې دی لکه ګره نه وخت مې غواړ واحدهما قد احمر وجهه یو چې نو مختک سر شو نسی دلال وان تفقت او داجو او او داج څلور کې اسمه رغونه دي کنه یو حلقوم دی یو موری دی او بیم ودجان دی ودجان ایت دی وینی رغونه وي او موری او یو حلقوم موری دی خراس خراس کار او حلقوم دا د سا د سا دری رغونه کم از کم کټول چې دین اغا شرط دي اکثر نه حکم د کلی کنه همدا وجه دا چې د اختر د شپو کې چې دنو هغه اختر په شپه نه خو اختر په سې شپه ورپسې شپه دا ذبح پکې او اضحیه پکې مکروه ده دا کراهت وجه دا ده چې د شپې څخه ربونه نه کټ نشي ری راګه کم اس کم کنټرول کې دنا غفري حاجی لگا اکثر نه حکم نه کوي ودجان دا رګونه را پر شری نو مړ یو طرف بل طرف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم کو فرمایل قال ها کی مراد کلام دے خو لفظ د کلمې دے زګه زمیر د مؤنث ته لذا عوام ماجدو ختم بشی دنا چې د دې مومي هغه صدا لو قال اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذهب منه ماجد فقالوا له خلق وطوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم دعوه من کظم غیظن چا چې غصه اوس غملا هو قادر علی ان ينفذو دې قادر چې دا غصه نافي خو خزه ډبولې شي خو بس تیری کی پدامه نه داه الله سبحانه وتعالى دې ځای کنه اته وزن کله کله پلک ورکول گزار ورکول لا طرف عنه رفاق ادبا ادب دې لخت بد نه پوتا کړه ادب د پوز دې امیر زلا او پناره لخت باندې او چې کله دا وسراله لکه وسفی لراځي دې ځای کله راځي او خو قادری نافذ کول شي انفاذ کولای شي او دادی اوس غمل غوسه چې والله به غیرت دی صبر ازي ول کاظمین الغیظ دي ته وي چې غوسه د فقې راضي هو د فقې ندعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق جزاكم الله الله وای د مخلوق په مخ کې راوواري حتا يخيره من الحور العين ما شاء الله ولا خيار دي سوره حور واري سوره واري در در کو سبحان الله لا ول صبر یې کړ دې کنه صبر می وته یې لگا پاګې ما ته لګی کنه ابل نبی رساله کې صبر وکړه دا وایي نه کا وای ها یو سړی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اوصنی ما ته وصیت وکړه لا تغضب وسکیګه ما فرد مرارن قال لا تغضب وای ها امیشی په مسلمان سری مسلمان خزی باندې مصیبت او په نفس دد کی په اولاد دد کی په مال دد کی کله دته نفس تکلیف کی کله مال کی کله بچو کی حتا یلق الله تعالی الله سره ملا شو ما علی خطیئه اس یو گناہ بنی الله ولا ټول گناہونه معاف کړی ولی زګه دته مصیبت رسیدلې په مصیبت صبر کوي الله تعالی غیر وجه ټول گناہونه معاف سبحان الله په خبره پوه نه شوی ما بابو لګی کنه دته نفس کی تکلیفی اولاد کی تکلیفی مال کی تکلیفی دې پاره صبر کې الله دې ما او تاسو د ذکینو الله ولا هغه ټول ګناونه معاف کړي الله سره دې شی باندې دا سپین بازی وردا ها وایا وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم عيينة بن حصن الفضاري راغه فنزل على ابن اخي ملمشر ورصخا الحر ابن قيس چې حر ابن قيس وکانا او دا حر ابن قيس من النفر الذين دا هغه جماعت نه دا کسان یذنیهم عمر رضی الله تعالی عنہ چې عمر سے مزان سره کېنول عمر سے خپل یو جماعت یو ډله وا وکان القراء اصحاب مجلس عمر رضی الله تعالی عنہ عالمان عالمان دا اصحاب د مجلس د عمر سیب و مشاورته او د عمر سیب د مشاورت کسان کهولن کان او شبان بډاګانو کو ځوانانو ټول عالمان او قاریان زبردست عالمان دی پکې مو فقال عينا ندی ملموي لابن اخي روار قربته وي ابن اخي روار لك وجه عند هذا الامير د دې امير المؤمنين دي امير فرستا مرتبه دا تعلق دي فاستاذن لي عليه مال اجازت وغواړه د سر لګ ملاقات کوما وسره لګ کینما فاستاذنا نو هغه اجازه وغوښته نو سم بچا عمر څخه خو عادل دی فاذن له عمر عمر څخه اجازه ورکو فلما دخل نو شي کمقلو چې سبل سووي چې داخل څه کاله هی هی دا لاندې د کلی کلمه تهدید څه دا دا د زورنې کلمې ده غوسنا خو دې ډېر عمر څه کړ یو شیو رافیزی کټر دا دو اصل یو لینو او بکر کې خو دې بل عمر کچری کچری کچر کچر دې سره دې شي امام سي ته چاوي یا سره مړ دې کچری والله تو کړه وی تاسو ګوري دا به هغه کچری چې عمر دې لګي و دې چرا وی کته اک کچرا چې کوله عمر یو عمر دې زور دې دا ډېر خطرناک او ډېر غوسناک دی دا اکی والی دا دې اتفاقیات دی قضايا اتفاقیه ته څه درګه دل نه غیر نه د قضايا اتفاقیه وایي خبر په نشوي وای کنه ای یا هی داهیت دیو ترست وضاحت کو فغضب عمر عمر غصه شو حتى هم ان يوقع به وان هذا من الجاهلین ما دا تر دې جاهل دی بیخی شینه نه دی پټکی نه پویږي صحابي وي ابن وي والله ما جاوزها عمر حين تلا قسم په الله چې عمر د دې آیت نه یا هغه ته اورېدل نه کله چې هغه ته اولستو عمر وکانا وقافا عند کتاب الله تعالی امین الله را پاسی عمر 50 پسی حدیث خلاف دی ایسے بدی باندې دا ستا کم عدم دی دا ستا کم حساب دی وای ها تاسو پر ربط باندې پیش دی ربط داو چې د صبر او عمر څخه کنه او خو دې لا په بس کیستا وامر بالعرف سمع ور کړو می واره نه جایری بس کیستا دی دا وای ها الکه نو کس ته پرېده کنه وی چې کوي تیز وایا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمائل انہا ستکون بعدی اثرات کی صدا دا سمیو زمان رستو با ترجیح راضی و امور او سکارو نتن شروع ناچتا فیبت گنن سمانا بادشاہان بخپلو پاټو له ورکول کوي بادشاہان بخپلو له ورکړه کتاب پریری ترجیب ورکړي قالو یا رسول الله فما تامرنا اے الله پیغمبر ته مونږ څه حکم کوي مره باندې ورغړي کیو سته هجو قال تؤدون الحق الذي عليكم تاسو به هغه حق ورکوي چې دای په تاسو باندې دي وتسالون الله الذي لكم او سوال بکوي د الله تعالی نه چې کوم تاسو لپاره دي دا شو وګوره لکه وظیفه راځي ټوله اته چې خوري په خړه لري کړی دي ته وی انفراد به شی عمل لو په حق دانو تاسو باندې کې شریکو هغه تازه لکه خود دي ته ترجیحات وي کله کله به ترجیح ورکې ځان ته په لښې ډیر کی او تاسو صبر کوئ ها جګړه جوړه نه کوي یو سړي ځان سره نو یا رسول الله اے دا الله تعالی لګری شی الا تستعملونی سما عامل نو مقرره کما استعمل تفلان لک فلان کې چې عامل مقرره کړ دې فقال نبی صلی الله انکم ستلقون بعدی اثرا تاسو به زمان رسو ترجیح سره مخامخ کیږي فصبروا حتا تلقونی علی الحوض صبر کوئ تر دې پورې چې ما سره ملاو شي په حوض باندې وایره کنه عبد الله ابن ابي اوفا ته وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په بازي جنگونو دا چې الله تیا لکه فی الادو چې پای کې د دشمن سره مخامخ شو انتظار انتظار یو کو په یو جنگ کې حتا اذا مالت الشمس تر دې پورې چې نور چې بیا غار بیٹن کې وړې دو قام فیم بیا نبی اسلام پاسې د فقالی ایها الناس اے خلق لا تتمنوا لقاء العدو تاسو تمنا مکوئ د ملاقات د دشمن یاره اتنا نه پیریانو کې دوره تکړه دي پیریان حاضرې حاضرو څه کمال نه دي دشمن دې یو څه غواړي در جوړي پای دا بچم خدای دک کتی بولی او کنه ته یو بیا را مقامه به شراب اورې جده پیخه کې ځان دې پیخه کې لا تتمنوا لقاء العدو او تمنا وکړي د ملاقات دشمن واسال الله العافيه د الله نه عافیت سوال کوي فیدا لقیت نو چې ملا خامخ شي مخامخ شي نو فصبر بیا صبر کو الالیا جنگ کې پشان شي الله بجور کې دا انزول کې او اذا لقیتم فضبطوا واذكروا الله كثيرا او یا لمن بتاکتا اته مدد څه ده یا لمن یا رسول الله مدد کافر مشرک کتاب څه مدد راځي واقع نړوان دکړه حبیب مجادلی تا سر بدی اوچت وی بیا د حشر په میدان الجنه تحت څنګه دې نه پیل شي دا کوي دې څه مطلب دی دا چوری دی ملګری په سب باندې ولاړ دي ټول چوری اوچت کړي ور راخته دي او ماشاء الله سلطنه سلطنه دې شي یو بسر کې ولګوي غزا یا چې ولګېدو هلته کته سوری جوړ شو سوری جوړ شو پتا ولګېدو نو الجنت تحت ظلال السیور دا د تور سوری دی باندې پاسه راځي او دا کس پوس ووري او دا غرب ووري د دې سورو د لاندې چې د جنت ملایي وی نه څه په خبره باندې الجنت تحت ظلال اے هغه مې وکړ بل مرګي نه وکړ او د نور ته مخامخ یو دا جوړ شو نور پوت شو سورې پتا سو لګیدو جنت دلوالي شو سر به دې اوچتي بیا د حشر په میدان واعلموا ان الجنه لکه تحت ظلال السيو باندې پیدا شي دا مطلب دې ځای ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الاحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم اللهم منزل الكتاب اے دی کتاب را دی گن کیا اغا کتاب کی تا حکم نہ کرے دی یو حکم پکے دام دے الربط لبن ورے یا اللہ تے کتاب را دی گن کے تا پائے کہ حکم نہ کر دی یو حکم پکے دام دے تا تا تا تا تا دا شے پکے دے اللهم منزل الكتاب یا الله کتاب دې را لېږل له دا د بل قانون ګرځول واړي دا سو قانون نه ګرځي او دې تا دا انګريزان دا ټول نه مني چې نه مني منزل الكتاب نو دا ټول دي احزاب او تدباران مخ کی مجری الصحابه او راځي لہذا د دې جنگ نامخ کې مونږ ته چې نو دا تسلی د زراولي خوشالي د زراولي او بیا چې باران شي نو باران رحمت ته لہذا د رحمت ته او چې کلا رحمت راشي نو چاته رحمتي خو چاته زحمتي نو مونږ ته رحمتي او هاذ من الاحزاب او دې ته چې زحمت شي وایا باب الصدق برغورا برغورا برغورا مخکې کوم بابو مخکې کوم بابو صبر نو په صبر ډیر اجرونه ملاو او ال شول دا اجر دې دا اجر دې دا اجر دې من ته څه پته دی باب الصدر دا رښتیا دي دا ته کې دا ور وګورئ څه دی دا حدیث کتابونه باب الصدر دا څه چې دی ووري د نو دا رښتیا دي توبه چې وبا چې نو پر رښتیا سره توبه وباسا او رشتیا اخلاصمن مخلص سره وي رشتیا څو کله کا مخلص سره وي لړم باندې کلم هو اخلاص باب الصدق دارنګي کستا ذکر په دې مخ کې باب کې د مرارت بن ربی اواقم ذکر واوی رشتیا ویلو سی ویلو رشتیا ویلو رشتیا وایا اتقوا الله کونوا مع الصادقین قال تعالى والصادقين والصادقات قال تعالى فلو صدق الله لكان ايغا فلو صدق الله صدق خبر مطابق مع الواقع صدق ظاهر او باطن سر او علانيه یو کول صدق د احکام شرعیه او د تقاضا مطابق عمل کول دې تعریف نه